مقصد د علم بیان مسله د فقه د پاره په مختلفو عنواناتو ذکر کول کلام مطابق د مقتضا د حال سره ذکر کول مقصد د علم المعانی زید قائم خان ذهن توای سرود سوره یاسین کې د دې اجرا الته وکا کلام کې محسنات لفظیه معنیویه ذکر کول لکه سبع معلقه کې چې تاسو ګورئ دا ډېر زیاتی کلام الله کې دا درې وړه مقاصد شته د علم بلاغت مختلف عنوانات سره مسله ذکر کول کلام مطابق ته مقتضا حال سره محسنات لفظیه معنویه شیخ وی وکيف لا وهو کلام الله تعالی په حد عجاز کې انتها ته رسیدلې ده مشرکین مکه په دې کې من صافیانو ها مثال نشو پیش کوله سلورم بیان د اجابت تسوال تفصیل تاسو تفصیل فاتحی مسله ذکر کړه پاغي سوالونه دغه جواب تقیبا فاتحی مسله ذکر کړه پاغي ادله مسله د دې د اشاعت لپاره به کله کله مال خرج کړي انفاق نو کله به په بازار کې ودرېږي جهاد یو خو خانه جنگی ده د پښتنو عزیز ولی عام ربطونه چې ورته ویل کیږي دا عام ربطونه شو اسلحه به ساتي د دې لپاره چې کله ضرورت شي بارډر ته نو د خپل د حکومت په اذن باندې بیزن نه پردی ملک تزی نه نه اجازت په پکاري وما الى چونکه اول د صورت ته نو زه تاسو نه مش نمونه خروان یو کال زیده کې اغسته او حمایت الاسلام او پاغه کال به فضله تعالی لیکلو کال کې ولاړو کټ کورت پپکه زیاته کمه زکاغه ذوقی الهامی طرف بنی و شیخ رحمه الله دوره کول او تفسیر به کاو شیخ رحمه الله بوی چې د هر صورت په ابتدا کې پنځه خبرې پیژندل پکار دي فهم د امور خمسو سلورم ربط تړون لکه من سلور ذکر کړم پنځم د مشکلاتو غور شیخ فرمایل چې په سورته بقره کې څلور مزامین دي دو ثوابت دي توحید او رسالت دو لواحق دي تایید کنندگان اول توحید بلفظ لفظ د لله وحده یا ايها الناس اعبدوا ربكم دین اثبات رسالت بدفع الشبهات علیها شیخ ته پنځیر رحمه الله باندې شبهه ذکر کولی نخیل به ان شاء الله راشي کو ژوندو او دا دو ثوابق شو درین قتال بذکر الامور المنتظمه لست تهذیب الاخلاق اتلس د تدبیر المنزل څلور د سیاست مدینام چې موږ سمای او څلورم انفاق او دا دوله واحد وکل من ممد للاول انفاق للجهاد جهاد دی تایید رسول رسول مسله توحید کوي سورت لس پاوا پینزو پاو کی توحید رسالت پینزو پاو کی قتال انفاق دونی می پاری صورت شو مسله د توحید سر د خباست الاقوام د امم نه چې نه مني داغو دری اصول د بیمانه او دا سلو آیاتونو کې دري شپېتو کې اثبات الرسالت بدفع الشبهات پیغمبر پاک عمر هم 63 سالو دیار لس آیاتونو کی تتمه دا پارا دا رد شرک فعلی الہکم الہ واحد یو سلواویا نه مسله د قتال او داغین پس مسله د انفاق امور سلاسا د جهاد ذکر کی ابتدائی ټریننګ د مجاهد لس صفات د ملک امن د کور اصلاح د ملک د امن د پاره څلور قواعد دي نو دعوه د صورت څلور خبرې شوې دو ثوابت او دو لواحق توحید رسالت جهاد انفاق ربط صورت وجوه العشره اول تفصیل د اجماع د هری هری جملې دویم تشریح د رب العالمین په بیان د منازل د ربوبیت الذی خلقکم وبني اسرائيل نعم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي عرب لمه مرکز د توحید ورکو سلورم مخ مالک یوم الدین نو دی صورت کې آثار د مالکیت ذکر کړي واقدار زو فرعون می تباه که بنی اسرائیل مع ضعف دا می اوچت که او دا عربو نمی انبیاء رو لیگل ربنا وجعل فیهم رسولان واجعلنا البيت مصابة للناس وأمنا فانزم فاتحة إياك ایاک نعبدو ندلت یا ایوها الناس عبدو التا دل عقلينا ندلت مبرحا بالدلائل نهم التا الذين انعمت عليهم نو دلته داغو پینځه صفات درجه اولائک علی هدى من ربهم واولائک هم المفلحون لسم الت ذکر د مغضوب علیهم او د ظالینو نو دلتا ان الذين كفروا من الناس فاتحه سوره بقره د فاتحه د پارا تشریح وضاحت د مسلې بالادله معنا لفظا تفصیلا اجمالا امتیازات منګه اخر کی وایو دلته به ذکر کو دا به یو میوشی پنګ بشی د تا سره سورت ممتاز په بیان د مزامینو اربعو بی دین سورت ممتاز په امثله د فرقو سلاسو مع حکم درین سورت ممتاز په خبایسو په پلیتو د بنی اسرائیل او د یهودو خاصتاً سلورم صورت ممتاز په دفع د شبهات ستو مع الرساله على الرساله پر رسالت شبهه راضی نو دا سورته بقره دا غي جواب کوي پنځم نو د ملک د امن د پاره څلور قواعد وم صورت ممتاز په بیان د امثلو سابقین او متکثرین سوس لوب بوجی دا بیکاری ها د پنځپیر د قران کریم چې ما کوم لیکل لري نو دې کې اوسم کله کله شګي ها هغه کال نوې مدرسې ته مونږ تللی و ورته شوی و مو زمونږ امین محترم موجوده ته بدا واقعا خیا دی زه شیخ پرې ګلم چې ورشه د خلکو لا چیر اوړه شیخ رحمه الله شاته او چیت دې انټر وغه کې ناس زه چې لګون دي هغه د کور په شاشم یې مدرسه راټا وشنو تا وېدا مانه پرونی ها دغه کړو ګاډری بیمان چې ورته ویل کېږي نن په چوکي خو دی راغلم شیخ وسو زخمیانی زر زر جدا که چی پنجپیر کلی دانو هر څه سنبال شیو زخمی پټ ان ډاکټری ول راويستو یو کونړیو هغه طالبان راجمع کړو چیرا غټ شانتو بدمعاش شومو چې منګه غرمو باران ته سبق وی خدا نه کو نو شیخ وی دا کار کی دغونو لګي ورته کو کار نه دی ښا اوس موږ ته مزيدي تولای دی او څه شي دی او څه شي دی خپل غنم به شیخ ورکول ښه ګټي به وي پکې نو ګټي به نه وي بیان د ثابتینو متکاسلینو او دا نه شیخ ته پندیو شیخ توفیق ورکړو قران شایع کو دنیا ته ها بقره الحمدلله شروع شو سکاله چې ملګری نشته تو کې اوري ځان سره تحفه کوي د جون پته نه لګي عمر نساء پشان د مازیګرنی یا د واورې دی د هر غارمنی پی ویلی کیږي ها نو تاسو سره خو به یو نبزه پرتای د دیو جن ما ملګرو ته وی چې زما خپل مطالعه نشتا زه خو دغه د مشایخ کتابونه دی او تاسو دوړان دي دي امامکم او دا غینه ویم اټولم نشم ویلې کما حقه صرف تعبیر دی نو خلاصہ په خلاصه کې دو طریقې دي شیخ تفنکیر رحمه الله باول کې صورت شان یا روانو په شان ته د دریا د سمندر او د پنډای شک درس چې دا د مبتدیانو د پاره اجماع اول دی او تفصیل نو شیخ رحمه الله چې خلاصه ذکر کړي وې صورت د حصے دی اول کې توحید یا ایه الناس اعبدو رسالت عزت تلا ابراهیم ربه دویم حصہ یا ایه الذین آمنو کتب علیکم القصاص جهاد انفاق امور انتظامیه جهاد بذکر الامور الانتظامیه مرجان کې مزامین پنځکړو لا مشحه توحید رسالت دا سوابق جهاد انفاق جهاد مساله په ذکر د امور انتظامیو إلهكم إله واحد نفل الشرك فعلي الله لا إله إلا هو نفل الشرك في الشفاعة لله ما في السماوات تلورم پیرد خلاصا نور صورت کی تبعی مزامین ذهن کستا دا پریوتا فی صورت بقرد رسالت جهاد انفاق امور انتظامیہ توحید مسله څلور پیری ذکر کړي تمهید ځان ته لار صفا کوي نو غني د ځان نه لري کوي نو تمهید شلو آیاتونو تمهید دا به موږ ان شاء الله ذکر کوو کله صورت ختمي